بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه ذا أبو موسى بن كده أرى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل الله تعالی د شپې چې نو خپل لاس وګدی لیتوب مسیء النار چې توبه واسي هغه ګناه کون کې درځي او یبسط یده بالنار او وګدی خپل لاس درځي لیتوب مسیء الليل چې هغه د شپې ګناه کون کې چې نو هغه توبه واسي حتا تطلع الشمس من مغربها تر دې پورې چې نور چې دې هغه د مشرق په ځای باندې د مغرب نه راوخیږي سبحان الله یو نقطه دا معلومه شول چې د الله تعالی یت شته دی کما یلیق بشانی زمونږ د لاسونو په شان باندې نه لیسه کمیس دی شی دیمه دا معلومه شولا یو شرط معلوم شه د قبلې دو د توبې چې هغه تر ما تاسو ویلو چې یا مرګ دی او یا نور د مشرق په ځای باندې د مغرب نه راخصل دي که خلک وایي چې نور خو د مشرق نه راخي دي داسې وخت برای چې د مغرب نه با وای کنه وجمع الشمس وجمع الشمس والقمر یوم ندا چې نور اوس وګړي براجم کړی شي په بینور کولو کې د دوه ورنا به ختم کړی شي دا مطلب دی الله نقطه دا معلومه شولا چې توبې دروازه بند نه ده کم وخت چې ګناو شي نو سم د توبه او باطل غواړي دا نو ته معلومه شو زکا اے دا څنګه معلومه شو الله لا تر وګت کړي وي چې دې د شپې ګناه کوونکی الله سار شه تراوی شه توبه او واسطه کنه او چې راځي کړي الله د شپې لا وګت کړي الله کنه وخت نږدې زر توبه او واسطه کنه چې توبه دې قبول کما دا اشاره د دې ته چې زر توبه او واسل غواړي زم دا چې د توبې قبل دل دایمي دي تر قیامت پوری دي او دریم دا چې رحمت او عفو د الله تعالی هر زمانه پورې عام ده هر زمانه پورې څه لګا عام ده ها البته ځنې اوقات او ځنې مقامات لا الله تعالی څخه درجه ورکړي ده او رحم الله تعالی هر وخت کوي ځنې مقامات لا لکه بیت الله ته لړشي ځنې اوقات لا لکه دشمنی وخت نور د الله تعالی چې دین هغه رحمت عام دی خو ځنې اوقات له الله چې دین هغه فضیلت ورکړي دی نو چې د صد پاره ورکړي هغه له به ورکړي نور نه نه د جمیش په خیرات ته دغه فضیلت ولنه دی ورکړي چې په خاص دی پر خیرات خاص کوي وایا من تاب قبل ان تطلع الشمس چاج توبه و سلام مخکې د خپل د نور نه من مغرب یا تاب الله علیه نو الله په توبه قبل یا الله په مهرباني کوي رب ظاهر دې ظاهر نه درګه ولکا رب دباب سره ظاهر دی لیتوب لیتوب دلته کتاب الله تاب الله علیه وایا چې تر څو پورې د داروح چې د دادی مرکان ته نه رسیدلی دادی مړی ته نه رسیدلی دا د توبې قبل د بل شرط معلوم شو وایا سم نه ډیر توجه کوي دی حدیث ته ډیر توجه کوي ماشاءالله الله الله دا مخکې دی حدیث کې یو نقطه پاتې شوی و یو نقطه دا وا هغه الله چې د بنده په توبې قب خوشحالي یو نقطه داوا چې د مسئلې د پوها کولو د پاره مثال ذکر کول د کمال دی تشبیه د معقول د محسوس سره ورکول د الله خوشالي هم تفسر ګنخ کاری دې دې سړي خوشاله تا وګوره سمن دا څه به لګي ورغه تشبیه د معقول د محسوس سره ورکول الممثل بلا مثال کل فرسی بلا لجام وکناقت بلا زمام اوخی ته جوا اموار نه چې په کوم طرف ته لړا مسلې سره چې مثال نه چې کوم طرف ته لړا او بلغ به ته ویلو چې د دهشت په حالت کې سوې رښنا الله دی پغین نه نشي او بندیار له ترغیب توبې ته یو بل خبر نقطه معلومه ده هغه پاتې شو د فائدې د پاره د مصلحت د پاره قسم کول اسی به قسمونه نه کوي او چې فائدہ او مصلحت والله لله سموي والله لله قسم په الله چې خامخ الله تعالی والله لله دا اوس دا حدیث اوري صفوان صحابي دی زر ابن حبیشم صحابي دی نو په موضوع سره هم چې دینو خفت راځي وینځل سړی نه طاقتيږي او سانتیا راځي زکو ته خفوي جورا دا عربی دا فارسی کې دا ګوري ګورا ګوري فا سری ګوري فا د خپې قبر لکه مړی د پاره چې قبرې نو دا جوراب چې دی د علم طلب را اوست امام هغه ته فضیلت بیان ک ان الملائکه طغوا اجنحتا لطالب العلم رضا بما يطلبه دا کنایه د اعانت نه او د مرست نه پکار کیا حقیقت باندې بنا ده یادار چې طالب د علم سره ملائک الله تعالی سره ګرځي د سره کار کې مرسته کوي طالب کلو والی کثر ختمي او ورو بولو تم بوله هو قاعده دا دا چې عام کله په مقابله د خاص کی ذکر شي نو مراد د عام نه شي ما ورا د خاصي نو د غایت مقابله کې بول راغل دی وجه نه بول نه ما واړو بول واغستل او د غایت نه مراد دی او د سماته مفته معلومه شوه عام کې په مقابله د خاص کې راشي نو مراد د عام نه شي ما ورا د خاص مونږ ته حکم کو چې کله به مونږ په سفر کې او مسافرین کنا مسافرین جمع مسافر ده الله ننزع خفافنا چې مونږ دینو با سو خپل موزي ثلاثه ایام و لیالیهن دریش پی او دری رضی الا من جنابت ها ها ک جنابت ته نو کدری رضی دریش پی لانه دی پوه شي نو جنابت کې بیا موزي او باسو لامبل بسنګا کای چې لام به کته بزینه کسه جلبه گئے کلوی او دس ماته وکو یا او د شولو را پاسیدو او دس کو یا وړي کې او دس ماته وکو او دس کو دې کې او باسل ته ضرورت دې کې او باسل ته ضرورت تر دریوس کو دریو ورځې پوری فقلت نو ما وتوی لګ نور تاسو د نقوم هل سمعت یذکر فی الهوا شیئا ان تا د نبی اسلام ناوری دی دي چې هغه د هوا بارکه د محبت بارکه څه خبره کړي اپ في اواز يوكو سنگا څنګه چاغه نحو من صوتي شاء الله شاء الله ها امو رضا سوای يا محمد دور چغي وای فقلت له ما وتوي ويحك اغضض من صوتك اواز لختتك فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا لا ترفو اصواتكم سره د یو قوم سره مینه کوي لیکن دا وی سرنی یو ځای شوی هغه ډیر مخ کی تیر شوی او ډیر روست راشي لکه اوس موږ صحابه تر الحمدلله زمين ادا یا لم ما يلحق بهم د لحوق نه مراد لحوق مانوي څنګه زمانی نه یادو هغه دار چې یو سره دی حکم سره مینه کوي چې دې شیخانو سره میمینه ده او صحابه سره میمینه ده حالانکه هغه چې کوم عملونه کول هغه عملونه زنه شم کولې دي چې کوم کې راځه نشم کولې خو مینه نو سره ده نو څنګه چل وي فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب يوم القيامه صحابه سره زمون مینا دا دا د عربو کتاب عثیمین سی وی امامانو سره زمون مینا دا بیا ځان لو ګره په کې بوزي موارو او زمون تمنه چې الله به صحابه امامانو انبیو سره راپورته کوي المرء ما من حبا دې پېښ دي پای کنه فما زال يحدثنا دا توس دې زیات نور خبره کې سو خبره کې اے کنا زر ابن حبیش یا صفار ابن عطال صفار ابن عطال دی مون سره نبی علیہ السلام خبري را سره کوله حتا ذکر باب من المغرب حتا کې چې دیو باب ذکر یو کو د مغرب نه مسیرت ارضه چې هغه تک د پلاندواری داغي او یسیر الراکب فی ارضه یادا چې زی راکب په پلاندواری دای کې 40 او 70 عامن چې دور پلان دا دروازه دا قال سفیان احد الروات قبل الشام دا دروازه کوم ځای کې ده شام طرف را خلقه الله تعالی یوم خلق السماوات والارض الله دا هغه وخت پیدا کړ چې کله اسمانونو زمکي پیدا کړ دي مفتوح للتوبه توبیل کولاو دا لا یغلق حتا تطلع الشمس منه نه بنديږي نه بنديږي نه بندول کیږي تر دې پورې چې نور راوخیږي د مشرق نه راوخیږي شام طرف ته مشرق طرف ته مغرب طرف ته د مشرق په ځای باندې مغرب نه راوخیږي نو الا بیا دروازه چې دغه بنديږي باب سره ربط معلوم شو وایا کنه باب سره ربط معلوم شو چې او دروازه دا وکولا حدیث نقطې یو د مشکل تپوس کول د علماونه ماشاءالله او بیا داسې عالم سکلو شه چې ستا په دغې کې د دې مسلې خف سپیشلیست دی او داغه مخامخ كنت من كنت امرا من اصحاب النبي له صفت ته چې کله سړی کې داسې خوې وي چې هغه ستا په صفت کې هغه تکبر او عجب نه راځي بیانول شي سونو پیش وی بای فضیلت د علم او د عالم او طالب چې د سکرای شي نو فضیلت ولا بیانول د فضیلت د علم او عالم چې ملائک تا سره په کار کې مرسته کوي ملائک د توزر غوړي دا فضیلت د علم شول او طالب د علم ته فضیلت بیانول دوه ته بیان وکړه سبحان الله نو معلومه شي معلومه نشله په موضوع مس جائز ده جواز د مس د موضوع رد په شیعاګان او روافض دی باره کې احادیث تواتر تر رسیدي تر رسیدي تواتر تر دې پورې چې دا علامه د اهل سنت والجماعت ګرځول شوی ده چې اهل سنت والجماعت چاته وایي من يحب الخطنين من يفضل الشيخين ويجوز المسح على الخفين چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه او بکر او عمر ته تفضیل وای په نور باندې د نبی اسلام د زمانو سره به مینه کوي علی زم دی عثمان زم دی علی سره کوي عثمان سره نه پیدا ولي او یجوز المسح على الخفين په خفین او مسو سو ما مالک سی وای وی دا چې راته چې نو روایت را مخه ته شول لکه نور نه نور اړه مې کول کړې په موضوع مطلب وای موضوع باندې مسله جواز حسن بصری سے وی او یا تر مې د صحابه لاندې کړی چې غیب مسله په موضوع باندې او یا تر صحابه مقدار د مسجد موضوع په سفر کې دا معلوم شي کنه ثلاثه ایام ولایلیها نو معلومه ده شولا معلومه ده شو چې لا موضوع په سفر کې مقدار دی نو معلومیږي چې په اقامت کې مقدار شته دا نور غوښنه کې بیان دی شپه او ورځ یو شپه یو ورځ خو چې د کوم وخت نه دی اورده شي دا اوس ما پخین دی اورده کې یو باندې دی اورده شو والی چوری موزی په طهارت باندې او دا څه کله مات کو پنځه بجې بس سبا پنځو بجو پورې ساته سارا کې اوس لري یوې بجې پورې ساته سبا یې نه نه سبا پنځو پورې ساته دا هم پته ولګی دا چې د علماو او د صلحاو سره په ادب ملاوېدل سمې وي د علماء او د صلحاء سره په څه ملاویدل په ادب ملاویدل دا معلومه شولا چې د علم مجلس کې आवाज کا تکول دا معلومه شولا چې ناپوهه په شریعت باندې په حقول دې صفوان څنګه دا فرق پیښ کو زبردست پیښ کو اے کنا او حسن خلق او صبر د نبی علیہ السلام کلم الناس على قدر عقوله او بل د مجلس د صلاحو ته نږدې کېدل موږ د نبی ځان سره مجلس کیو موږ ته خبرې کولې او څه لري کیږي قران درس ته کینې دي ته منځ دي کیږي دا ویا زناورا او زناوري مجلس د علماو ته قرب حاصل ول نږدې کېدل دا صحابي راغل دا مجلس ته نه رسول او سم دې ته ورته چې غره دې لبي مور کی باب التوبه نه مراد رحمت ته مجال یا په حقیقت بنا ده دروازه د رحمت کولاو ده بس شری څنګه موږ دغه کار نه کوي دا معلومه شولا چا سره چې چا محبت دي هیڅ نه وي چا چې چا سره شي محبت دي دې بداغه طاعت تراکاږي چې طاعت تراکاږي نو سره به ته ته په زیاتی نقطه وای دا د صحابه تابع دی هغه ته چیرې تاسو د موضوع کړی دی آیا کنه آیا کنه او د څه کړی دی د هوا محبت او د سره په بیان د دیو کو چې ا وګوره موږ ته دا ویل چې په مغرب طرف کې او دروازه دا دا په کې زیات وي د طالب د تپوس نه زیادت کول هغه تخوضات کول